کتاب تقریب مصطلح الحديث شروع د الله په توفیق او امداد سره هغه اختتام لورسېدو باغې کې چې کوم انواع د علوم الحديث مصنف رحمت الله علیه ذکر کړیو دا غټولو ذکر وشو خو بیا په اخر کې ذکر کل چې د دې فن څه انواع او بعضې مسائل د اختصار په طور باندې ما نه دي ذکر کړي متخصص فی الفن لا د نورو کتابونو نه استفاده پکار ده په مطولاتو کې کته شي نو کوم مسائل او انواع د مصطلح چې مصنف رحمت الله علیه ال تنو ذکر کړي نو د کتاب تفسیر مصطلح الحديث د دکتور محمود الطحان رحمت الله علیه د کتاب نه به وایو د دې کتاب صفحه د 192 الباب الثالث الروايه وآدابها وكيفيه ضبطها د روایت آداب داغي د ضبط کیفیت چې پاغي کې بیا طرق د تحمل او د ادا ذکر کیږي نو د دې ذکر په تقریب مصطلح الحديث کې نو نو دا به ان شاء الله د کتاب تفسیر مصطلح الحديث نوایو او مخکې ذکر شوي وو چې د ضبط دوه قسمونه دي یو له ضبط صدر وي او بل له ضبط کتاب چې کتاب کې یو شی محفوظ کې یا په سینه کې په یادو یاد کې او دا غي د تحمل طرق به ذکر کړي په فصل ثاني کې به بیا آداب د روایت ذکر کړي نو فصل اول کې سني کیفیت ضبط الروايه وطرق تحملها په اول فصل کې د روایت د ضبط کیفیت داغي د تحمل طرق په دې کې وی بیا سلور مباحث دي المبحث الاول کیفیت سماع الحديث وتحمله وصفه ضبطه او دویم مبحث کې به ذکر کوي طرق التحمل وصيغ الاداء او دریم مبحث کې به ذکر کوي کتابه الحديث وضبطه والتصنيف فيه او سلورم مبحث کې بیا صفت روایت الحديث اولنې مبحث چې په دې کې د سماع الحديث کیفیت ذکر کوي د هغې د تحمل طریقه او په کومه طریقه باندې به د هغې ضبط راځي نو اول تمهیدي خبرې کوي وی المراد بکیفیت سماع الحديث بيان ما ينبغي وما يشترط في من يريد سماع الحديث من الشيوخ سماع رواية وتحمل ليوديه فيما بعد لغيره وذلک مثل اشتراط سن معینة وجوبا او استحبابا د کیفیت سماع الحدیث نه مراد دا دی چې د سشي بیان ضروری او لازم دی او څوک چې د سماع الحديث اراده لري چې د استادانو نه حدیث واوري په اوریدو د روایت او د تحمل سره دا به وروسته ذکر شي چې بعضې روایات دا د تحمل او د روایت د پاره وي او بعضې صرف د مذاکرې په تور باندې اهل علم ذکر کړي وي وې دې د پاره چې دا وروسته بیا خپل شاګردانو له ادا کی او د دې د پاره کم سن ضروری دی چې په کم عمر کې به انسان ابتدا کوي وجوبا یا استحبابا صفه الضبط دی لوي چې طالب به دا حدیث څنګه یادای کم چې د استاد نه اوري په داسې یادولو سره چې په دکې دا اهلیت پیدا شي چې بل چاله بیا بیانې په داسې طریقه باندې چې پر اطمینان وي وقد اعتنى علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث وی اهل علم اهتمام کړي د دې نوع د علوم الحديث نه ووضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق رائع او د دې لپاره قواعد او ضوابط او شرطونه ذکر کړي په باریک او بهترین شکل سره وميزوا بين طرق تحمل الحديث وجعلوها على مراتب او تمیز ذکر کړی دی چې د تحمل الحديث کم طرق دي وجعلوها على مراتب او دې لپاره مراتب ذکر کړي بعضها اقوى من بعض چې بعض مرتبه د بعض نه په قوت کې زیاتې دي وذلك تاكيدا منهم للعنايه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې د نهایت اهتمام کړي وحسن انتقاله من شخص الى شخص او ښکلی انتقال د یو راوی نه بل راوی له کې یطمئن المسلم الى حسن طریقه وصول الحدیث النبوی الیه چې مسلمان په اطمینان سره شي په ښایسته طریقې باندې حدیث نبوی له ورسي ويوقن ان هذه الطريقه في منتهى السلامه والدقه او دا یقیني پیدا شي چې دا په کومه طریقه باندې زه حدیث لو رسیدم نو دا په انتهایی سلامتی او دقت سره رسیدلم څه شک او شبهه پکې نشته اوس مصنف رحمت الله علیه هغه صلب الموضوع لدن کیږي وی هل یشترط لتحمل الحديث الاسلام والبلوغ د تحمل د حدیث د پاره اسلام او بلوغ شرط ته د تحمل معنا ده تلقي الحديث واخذه عن الشيوخ حدیث د مشایخونو اوریدل د لسوي تحمل وي د دې تحمل لپاره اسلام او بلوغ شرط دی چې په داسې حالت کې به څوک اوري چې دی به مسلمان وي او په حالت بلوغ کې به وي ماشوم بني په اصل کې اهل علمو د تحمل لپاره اساسي دوه شرطونه ذکر کړي یو لوی التمیز او دویم دی الضبط د تمیز مطلب مطلب دا دی چې دا کم کس حدیث اخلي د استادانو نه د دې اخذ کوي نو دی به په دغه حالت کې متمیز وي د تمیز د پاره برستو بیا علامات ذکر کی چې علامات د تمیز سدي چې یو انسان په خبره باندې پوهیږي څوک تې نه تپوس وکړي د هغې جواب ورکول شي نو دله ویل شي ممیز او چې نه دغه صلاحیت پکې ني دغه اهلیت پکې ني نو دا غیر ممیز دی د دې روایت د تحمل بیا قابل قبول نه دی او دویم پکې ضبط شرط دی چې دا کوم متحمل د حدیث وي چې دی به په وخت التحمل کې ضابط وي د هغه څه چې اوري هغه به یادول شي په هغې باندې به پوهیږي نو د تحمل لپاره اساسي دوه شرطونه شول یو تمیز او دویم ضبط په تمیز او ضبط پوه شي تمیز مطلب دا چې دی به ممیز وي او د تمیز علامات برستو ذکر شي او د ضبط معنا دا ده چې دی به یادون کوي چې کوم حدیث اوري برابر خبره ده کدا ضبط په صدر کې یو که په کتاب کې وي که کتاب کې ځان سره د استاد خبري او حدیث یادي او کنه الله حافظه قوي ورکړي د پسینه کې ځان سره محفوظ کوي نو مصنف رحمت الله علیه د استفهام او د سوال په طریقه باندې عنوان کې خودو چې آیا د تحمل الحديث د پاره اسلام او بلوغ شرط دی نو لا یشترط لتحمل الحديث الاسلام والبلوغ على الصحيح د اهل علم د صحیح قول مطابق د تحمل الحديث د پاره اسلام او بلوغ شرط نه دی نو معنا څه شو کچا په حالت د کفر کې یو روایت اوریدلې نو دا تحمل صحیح دی خو په دې شرط چې په دې کې تمیز موجود وي ضبط پکې وي دا رنګ په ماشوموالي کې چې حدیث اوریدلې نو دا تحمل صحیح دی خو په دې شرط باندې چې په دې کې تمیز وي او ضبط پکې وي نو د اهل علم د صحیح قول مطابق د تحمل الحديث د پاره اسلام شرط نه دی او د دې لپاره دلیل حدیث د جبیر ابن مطعم رضی الله عنه ذکر کوي کوم چې په متفق علیه کې راغلی بخاری او مسلم کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د ماخام په مسکی سورې تور اوریدلې و په کوم حالت کې چې د بدر په هغه قیدیانو کې راوسته شو اولاد اسلام نه دی راوړی دی وای ما واوریدل چې د ماخام په مسکی رسول الله صلی الله علیه وسلم سورې تور لستو او دا سنت بیا د اسلام نه پس ادا کړ چې کله د مسلمان رو... چې کله د مسلمان شوی اسلام راوړ نو دا حدیث بیان کړ اهل علم د د حدیث تحمل کړ او د دنه قبول کړ دی نو تحمل د حدیث په حالت د کفر کې کړ او ادای په حالت د اسلام کې کړی دا ولكن يشترط ذلك للاداء د ادا د حدیث د پاره دا شرط دی ادا سلوي روایت الحديث وتبلیغه چې دا حدیث روایت کې او بل چاله رسې نو د ادا د پاره دا شرط دی چې تب مسلمانی او بالغ بلوغ مرله شرط نه خیر لکه رستو به ذکر شي دا اسلام چې دا شرط دی د ادا د پاره کما مر بنا فی شروط الراوی لکه مخکې په شروط د راوی کې ذکر شوی مخکې مونږ ووی چې کم تقریب مصطلح الحدیث پاغه کې چې د راوی کم شروط چې من تقبل روایته و من ترد دغه عنوان باندې مسله ذکر شو چې پر راوی کې شرط دا دی چې د عادل وی عادل چاله وی ان يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من اسباب المر... من اسباب الفسق وخوارم المروءه ماشوم دی، صبي دی، د هغه لپاره دا ضروري دي چې تمیز به پکې وي. وقد قیل او ویل شوي دي چې انه یشترط لتحمل الحدیث البلوغ د حدیث د تحمل لپاره بلوغ شرط دی. په قیل سره ځکه ذکر کړل چې دا قول مرجوح دی او معتمد قول په دې باب کې نه دی. ولكنه قول غير معتمد دا معتمد قول نه دی لأن المسلمين قبلوا رواية صغار الصحابة ځکه مسلمانانو د وړو صحابه اکرام روایات هم قبول کړي کالحسن وابن عباس وغيرهما لکه حسن رضی الله عنه شو دارنګ حسین رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن زبیر عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا صحابه کرام ني چې ماشومانو په حالت د ماشوموالي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث اوریدلی امت دغه حدیث قبول کړي نو بلوغ شرط نه دی اصل شرط څه شی دی تمیز من غیر فرق بین ما تحملوه قبل البلوغ او بعده اهل علم او ائمه او مسلمانانو دا فرق نه کړي چې ګني هغه روایت به قبلو چې کوم بعد البلوغ دی او قبل البلوغ به نه قبلو بغیر د تفریقین قبل البلوغ وبعده اوس مصنف رحمت الله علیه بل مسله ذکر کوي وي متى يستحب الابتداء بسماع الحديث د سماع الحديث ابتداء په کوم وخت کې مستحب ده چې څومره عمر له انسان ورسي نو د لپکار دي چې د احادیث اوریدل دي شروع کی نو یو قول ذکر کوي قيل يستحب ان يبتدئ الطالب بسماع الحديث في سن الثلاثين وعليه اهل الشام د شام علما دا وایي چې مستحب طریقه وایي دا ده چې طالب العلم سماع الحديث دی د دیر شو کال په عمر کې شروع کی چې د عقل پوښ شوی وقيل في سن العشرين وعليه اهل الكوفه د کوفي علما وایي چې د شل کال په موده کې مستحب طریقه دا ده چې د حدیث اوریدل شروع کی او د دې طلب دی شروع کی دریم قول ذکر کوي چې کله نه د ماشوم سماع صحیح کیږي او سماع به کله صحیح کیږي لکه رستو عنوان ذکر کوي هل لصحه سماع الصغير سن معينه نو د راجح قول مطابق دی د پاره د عمر سه اعتبار نشته خو چې په یو انسان کې دا تمیز پیدا شو چې د په خبره باندې پويږي د حدیث په مطلب باندې پويږي ک 15 کال عمر کې د دینه کم وي ک د دینه سیواوي نو دی لویل شي غسن التمیز چې کله د سماع صحیح کیږي نو د دې د هغه وخت نه ابتدا د سماع الحديث کیه ځکه وی حدیث اسم په کتابونو کې محفوظ شوی دی اوس په دې ازمان متأخرو کې ملحوظ څه شی دی ابقاء سلسله الاسناد چې دا د امت خصوصیت دی د اسناد دا سلسله چې صرف باقی پاتې شي ورنه حدیث چې د هغې حفظ په کتبو او دواوینو کې محفوظ دی احادیث محفوظ شوي دي په کتبو او دواوینو کې دی قول له ابن صلاح رحمت الله علیه ترجیح ورکړی دا او دا قول غوره کړی دی چې تبکیر بسماع الحدیث شروع دی د کم وخت نه چې سما صحیح کیږي دی د پاره چې سند عالی شي او د اسناد دا سلسله په دې امت کې باقی برقرار پاتې شي هل لصحة سماع الصغير سن معينه د ماشوم د سماع د پاره د غي د صحیح کېدو د پاره یو معین عمر شته چې فلانی عمر لا فلانی کال لو رسینو بیا به سما صحیح کیږي ويحدد بعض العلماء ذلك بخمس سنين بعض اهل علم دې د پاره 15 کال عمر مقرر کړی دی وعليه استقر العمر بين اهل الحديث د محدثینو د عمل استقرار په دې باندې راغلی دی چې د پنځو کالو سوکی نو د سماع صحیح کیږي او دا د غي لپاره معتبر عمر دی ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې ذکر کړي وای کوم چې د پنځو کالو ماشومی یا د پنځو نه سیوا نو د چې د احادیث مجلس له حاضر شي نو په خوا به طباق لیکل کیدای شو طباق به دی لوی چې کم خلک په دې مجلس کې حاضر دي دا غي نمونه به په یو ورقه کې لیکل اوس مخطوطات چې راواخلې نو د مخطوطاتو په اول صفحه کې دا لیکل شوی چې دا مخطوط چې په دې کې کم احادیث دي فلانی فلانی شاګرد د استاد نه په فلانی مجلس کې اوریدلی نو چې د پینزو یا د پینزو کالو نسیوا ماشوم په یو مجلس کې ناشتي نو اغلب یادې لیکي سمعا چې دا حدیث او دا کتاب دم د خپل استاد نه اوریدل دی او څوک چې د پنځو کالو نه دي نه عمر کمی نو هغه د حاضره یا احضره لیکي چې د دې مجلس له حاضر شوه او یا حاضر کړه شوه د دې پنځو کالو لپاره دلیل سره حدیث د بخاری دی نور اهل علم هم ذکر کړي د محمود ابن الربيع رضی الله عنه حدیث چې عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجها في وجهي من دلو وانا ابن خمس سنين وی نبی صلی الله علیه وسلم مال په دې مخ باندې اوبه راويشتې وي مجه دی لوي چې خلک اوبه واچي او په چای وروشیندې نو زه وړوکی وم د بوکې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام وبخله کې واچولې او به مال په مخ را واچولې وې دا خبره مال اوسم یاد ده او دغه وخت کې زما عمر 15 کال نو 15 کال عمر او د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث یاد کړل او امت لرا نقل کړي وقال بعضهم بعض اهل علم ویلي الصواب اعتبار التمييز معتبر مختار او حقه خبره دا ده چې په ماشوم کې تمیز پیدا شوی فان فهم الصغير الخطاب که چرته ماشوم په خطاب او خبره باندې پوهیږي ورد الجواب دا اهلیت او وسی وی چې دی د خبرې جواب ورکړي چې یو تپوس دې ترې وکړو کان ممیزا صحیح السماع والا فلا نو دی بیا ممیز شمارلی شي د ده سماع به صحیح وي او که نه دا تمیز پکې نه وي په خبره نه پوهیږي رد الجواب نشي کولای نو بیا یې سما نه صحیح کیږي دی قول له ابن صلاح رحمت الله علیه ترجیح ورکړي کم قول لچ الصواب او اعتبار التمیز او دا په دې مسله کې راجح قول له او کم حدیث د محمود ابن الربيع رضی الله عنه چې ده نو هغه په دې باندې دلالت کوي چې د پنځو کالو سوکی د محمود ابن الربيع رضی الله عنه غونته نو داغه سما صحیح کیږي حدیث کې دا دلالت نشته چې څوک د پنځو کالو نه غني داغه سما بنه صحیح کیږي حدیث کې دا ذکر شته دا ذکر پکې نه دی راغلی او نو په حدیث کې دا راغلی دی چې څوک د پنځو کالو نسیوای او پاغه کې تمیز ني نو داغه سما بګنی صحیح کیږي حدیث کې صرف دا بیان راغلی چې د پنځه کاله عمر او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه حدیث محفوظ کړي نو کله به یو انسان د پنځو کالو نه سیوای خو تمیز به پکې ني کله به د پنځو نه کم یو تمیز به پکې وي نو حاصل دا شو چې دا پنځه کاله مزنه د تمیز ده غالبا عموما په ماشوم کې تمیز راځي او دې تمیز د پاره صحت معین نشته اهل علمو بیا علامات د تمیز هم ذکر کړي، بعضې وایي اذا فرق بین البقر والحمار د غوا او د خرې په منځ کې چې فرق کول شي نو دا ماشوم ممیز دی، بعضې دا ذکر کوي ان یعد من واحد الی عشرین د یو نه تر شلو پورې انسې او عدد شمیرل شي نو دا ماشوم ممیز دی، خو صحیح خبره دا ده چې ان یفهم الصغیر الخطاب ورد الجواب نو دا ممیز دی. المبحث الثاني دویم مبحث طرق التحمل وصيغ الاداء د تحمل هغه طرق او د ادا صيغه مخکې ذکر شول چې تحمل سره وي چې د استاد نه حدیث راواخلي او زده کی او ادا سره وي روایت الحديث وتبلیغه چې حدیث روایت کې بل رسه د تحمل لپاره دوه اساسي شرطونه مو ذکر کړل تمیز او ضبط نو د ادا د پاره اهل علم اساسي دوه شرطونه ذکر کړي یو عدالت او دویم ضبط چې څوک د حدیث تحمل کوي په دکې به عدالت وي او چې ادا د حدیث کوي په دکې بس شي وي عدالت وي عادل چاله وي چې مخکې تعریف د عادل شوی و ان يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءه او دویم ضبط به پکې وي ضبط دوه قسمونه دي ضبط الصدر یا ضبط الكتاب اتم الوجاده وساتکلم علی کل منها تباعا باختصار هه هر یو باندې به پۀ در پۀ په اختصار سره وی کلام کوو تعریف بۀ کوو مع بیان الفاظ الاداء لکل منها سره د دې بیان نه چې د هر یو د ادا د پاره کوم الفاظ دي د سماع د ادا کولو د پاره کوم الفاظ دي د قرائت علی الشیخ باندې چې د تحمل وکړو نو د ادا الفاظ به کوم وي د اجازې د ادا الفاظ به کوم وي د مناولې وهکذا هلم جرا باختصار ايضا وای دا به په اختصار سره کو ړومبنه طریق د طرق التحمل نه السماع من لفظ الشيخ او یو کنه سماع د من لفظ الشيخ چې د استاد د الفاظو نه ته یو حدیث واوري صورت د دې بسنګي ان يقرأ الشيخ ويسمع الطالب چې استاد حدیث لولي طالب اوري سواء قرأ الشيخ من حفظه او كتابه برابر خبره ده که دا استاد حدیث د خپلې حافظې نه لولي یا کتاب ورله مخې له پروت دی د هغې نه یې بیانوي وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه او سمع فقط ولم يكتب برابر خبره ده که طالب حدیث اوري او ورسره لیکیم یعنی استاد ورله املا وي او طالب لګیا د لیکل کوي یا صرف سماع کوي او لیکل نه کوي نو په دې اعتبار سره د سماع سلور اقسام شول لومبنه قسم املا او دویم قسم تحدیث چې استاد املا وی طالب لګیا د لیکل کوي نو د دې املا بیا دوه صورتونه دي یو دا چې دا املا بیا د حفظ نه استاد وی یا د کتاب نه او دغه شانته د تحديث بدون املا د صورتونه شول یا به د تحديث بدون املا د حفظ نه یا به د کتاب نه رتبته د دې مرتبه صدا د سماع من لفظ الشيخ وي السماع اعلى اقسام طرق التحمل عند الجماهير د جماهير العلماء په نسبت باندې دا سماع چې ده دا د تحمل په دې اتو طرقو کې اعلى او ارفع مرتبه ده د اعلى او ارفع مرتبه ولې ده امام سخاوي رحمت الله عليه خاص کر د املا بارکه بیا وایي چې استاد لګیا دی املا وی شاګرد لګیا دی لیکل کوي طالب احادیث دغه مقید کوي بالکتابه نو دا دی له ترجیح ځکه ورکول شي امام سخاوي په فتح المغیث کې وی لما يلزم منه تحرير الشيخ والطالب ځکه په دې کې د استاد او د طالب دواړو توجه برابر ده اذ الشيخ مشتغل بالتحديث ځکه استاد لګیا دی مشغول له په حدیث بیانولو باندې والطالب بالكتابه عنه او طالب لګیا دی غته نه لیکل کوي نو په دې سره دا دواړه د غفلت نم بعید دي او اقرب الى التحقيق دي نه د استاد نه خدای واقع کیږي داغه توجه حدیث بیانول نه ده او نه د طالب نه صفات کیږي ځکه املا ول ویل کېدی شي هغه کتابت کوي او دغه د استاد احادیث لیکي نو د دې وجې نه دا په تحمل کې د ټولو نه ارفع او اعلی مرتبه ده الفاظ الادای الفاظ د ادا بسنګي چې د استاد نه د حدیث واوریدو بیا ته دا شاګردانو لبیانې نو په کوم الفاظ سره به د حدیث اغي لبیانې وی قبل ان یشیع تخصیص بعض الالفاظ مخکې د دین چې دا بعضی الفاظ د خوارشي لكل قسم من طرق التحمل د هر یو قسم د پاره چې کوم د تحمل دا اته طرق راځي کان یجوز للسامع من لفظ الشیخ ان یقول فی الاداء د سامع د پاره دا جایزو چې کوم د استاد نه اوریدلې دي چې په ادا کې د داسې وای سمعت او حدثني او اخبرني او انبأني او قال لي او ذكر لي یعنی دا الفاظ چې کله خواره شوي نو په دې ټولو الفاظو سره تعالی دا جایز هوا خو وبعد ان شاع تخصيص بعض الالفاظ لكل قسم من طرق التحمل پس د دې نه چې د بعضې الفاظو تخصیص راغی د هر یو طریق د طرق التحمل لپاره صارت الفاظ الاداء على النحو التالي نو الفاظ د ادا په دې لاندینی شکل باندې وګرځیدل للسماع من لفظ الشيخ د استاد نه چې د کوم حدیث اوریدلې نو ادا بسنګ کې سمعت او حدثني للقراءه على الشيخ چې استاد باندې تا لوستي استاد غوږ ایښی طالب د هغه د کتاب نه احادیث لوستي وي نو په دې کې به بیا د ادا په وخت کې څه وایي اخبرني یا اخبرنا او دا رنګ د اجازه د پاره چې تاله اجازه درکړي وي رستو به د دې بیا مختلف انواع ذکر شي نو پاره کې بس وایي په اجازه کې انبأني یا انبأنا او لسماع المذاکره د مذاکره په تور چې یو حدیث اوریدلې اصل کې سماع المذاکره چې دا د سماع التحديث نه علاوه د بار بار ویل شول سماع التحديث به دا و چې طالب به هم ځان تيار کړی و، استاد به هم د مخکې نه تياری کړی و، نو شروع به شو، احاديث به يې ورله بيانول، طالب به ليکل يا به يې په سينه کې محفوظ کول او هر چې مذاکره وه، اتفاقي اهل علم به راجمع شول، يو به خپل روايات وي بغير د تياري نه، بل به خپل روايات وي، اهل علم په دغې کې تحديث نه ذکر کوي او په دې کې تساهل او تسامح کوي. نو سماع المذاکره کې چې حديث اورېدل شوی په هغې کې به څنګه وايي، قال لي يا قال لنا، ذکر لي یا ذکر لنا نو دی سماع من لفظ الشيخ د پاره کوم الفاظ دي سمعت یا سمعنا او حدثني یا حدثنا مصنف رحمت الله علیه دلته دا ذکر کړ چې په ابتدا کې دا الفاظ ویلم جایز چې قال لي یا ذکر لي د دې سره متعلق یو مسله ده چې یو محدث داسې وایي چې قال فلان یا ذکر فلان نو د دې څه حکم دی نو دا په حکم د حدیث معنعن کې دی قال فلان وذكر فلان په حکم د څه کې دی حدیث معنعن معنعن دی لوي چې په عن عن سره روایت کې عن فلان عن فلان او خطیب بغدادي رحمت الله علیه په دې کې دا تخصیص کړی دی چې دا په سماع باندې محمول له خود هغه چا په حق کې چې داغه د حالت نه دا معروفه او معلومه یې چې د دا عن نه وای مګر د هغه چا نه چې حدیث تنه اوریدلی لکه امام بخاری رحمت الله علیه عن نه ذکر کوي مګر د هغه چا نه چې د راوی ومن روا عنه په منځ کې څه شی وی لقاء ثابت وی امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې په دې صيغه سره بعضي احادیث ذکر کوي مشهور حدیث پاغي کې داسې دی قال هشام بن عمار امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې په کتاب الاشربه باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه په دې کې حدیث ذکر کړی بیا وی وقال هشام ابن عمار په صيغه د تحديث سره نه ذکر کړي نه حدثنا وی نه سمعت وی نه نور الفاظ د تحمل دا سوی قال هشام ابن عمار حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر حرير والخمر والمعازف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی زما په امت کې بس قومونه چې غیب زنا او ریخم دارنګ شراب او ډول او سرنا حلال غني نو دا غي په وعید کې دا ذکر شوی چې الله رب العالمین به د شکلونه مسخه کوي خنازیر او شادوغان به د دینه جوړي ابن مندر رحمت الله علیه د دې حدیث باره کې وایي وی هذا تدلیس من البخاری دا د امام بخاری رحمت الله علیه نه تدلیس دی چې په دې صيغه ذکر کړي قال هشام ابن عمار سمعت یا حدثني ندی ویلي ابن حزم رحمت الله علیه چې هغه د دې قائل دی د معازف او د اغانی دا دغه ځان له یو رای او مذهب دی چې په دې باندې شاز شوی دی هغه وی دا روایت منقطع دی ځکه په دې کې اتصال نشته د امام بخاری او داغه استاد الاستاذ چې د صدقه ابن خالد د په منځ کې اتصال نشته حافظ ابن صلاح رحمت الله علیه وی چې د امام بخاری رحمت الله علیه دا صنیع چې قال فلان قال هشام ابن عمار دا محمول له په حدیث معنعن باندې او عنعنه د بخاری دا محمول له په سماع باندې دا د ابن صلاح رحمت الله علیه اوګد عبارت دی خدای مقصد دا دی چې دا صنیع د امام بخاری محمول له پس باندې په حدیث معنعن او عنعنه د امام بخاری دا محمول وی علی السماع ځکه دا شرط معروف دی چې عن به د هغه چا نه قبليږي چې د راوي او د من روا عنه په منځ کې اتصال وی لقا ثابت وي اوس اعتراض راځي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا هشام ابن عمار استاد دی د شيوخ نه دی نو امام بخاری په دې صيغه باندې حدیث اول نه ذکر کوي چې حدثني هشام ابن عمار او قال هشام ابن عمار سره ذکر کړي نو ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې ذکر کړي وې د دې دا جواب کې دي شي کې دي شي د دې حدیث چې کوم صحابي دی او راوی دی نو په هغې کې تردد او شک دی چې آیا دا ابو عامر الاشعری دی که ابو مالک الاشعری دی نو د دې تردد او د شک د وجنه امام بخاری رحمت الله علیه په صيغه د تحديث سره دا روایت نه ذکر کړي بلکې په صيغه د دې سره ذکر کړي چې قال هشام ابن عمار د جمهور اهل علم په نيز باندې لکه مخکې ذکر شول چې جهالت د صحابي صحت د حدیث لس ضرر نه ور کوي دا خو یو عامه قاعده ده جهالت د صحابي صحت د حدیث له ضرر نه ور کوي نو دلته کې خو صحابي مجهول هم نه دی صرف تردد پکې دی ورنه نوم ذکر کړی چې دا ابو مالک دی کنه ابو عامر الاشعری دی صرف داغه په تعین کې تردد راغلی دی بیا حافظ ابن حجر ذکر کړی راجح خبره دا ده چې دا ابو مالک الاشعري رضي الله عنه دی نو د دغه تردد د وجې نه امام بخاري رحمت الله علیه په حدثني سره دا روایت نه دی نقل کړی او په سره نقل کړي په صيغه د قال هشام بن عمار سره او بیا ابن حجر رحمت الله علیه جواب کوي چې ابن مندر رحمت الله علیه دی له تدلیس ویلي نو ای مقصود او مراد د ابن مندر دا دی چې د دې ظاهری صورت د تدلیس دی خو چون کې امام بخاری رحمت الله علیه مدلس نه دی نو غیر مدلس چې دا صيغه ذکر کی نو د دې حکم د عنعنی وی او عنعنه د امام بخاری رحمت الله علیه محمول علی السماع ده لکه خطیب بغدادي رحمت الله علیه ویلی او حافظ ابن حجر بیا دا ذکر کړی په فتح الباری کې چې اعتماد د اهل علم دی په خطیب بغدادي رحمت الله علیه باندې په فن د علوم الحديث کې غو معتمد دی او اغله مرجع د اهل علم ده او هر چې دا حدیث دی نو امام بخاری رحمت الله علیه ظاهرا اگر چې په صيغه د تحديث نه ذکر کړي خو نور اهل علم د حدیث موصولا ذکر کړي نو د ابن حزم رحمت الله علیه دا دعوه معتبر نه ده چې دا حدیث منقطع دی ځکه د دې حدیث وصل کړي دی امام ابو بکر الاسماعیلی په مستخرج کې دارنګ امام طبرانی په المعجم الكبير او مسند الشاميين کې ابو نعیم په مستخرج علی البخاری کې امام ابو داود په سنن کې دارنګ نورو اهل علمو چې دغه ټول طرق بیا ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړي نو حدیث سندن ثابت ته حدیث موصول له نو د امام بخاری رحمت الله علیه دا قول چې قال فلان ذکر فلان دا محمول وي په حديث معنعن باندې او عنعنه د امام بخاري رحمت الله عليه دا محمول على السماع ده لکه څنګه چې خطيب بغدادي رحمت الله عليه ذکر کړي هذا والله تعالى اعلم خا دا یو خبره په دې ځای کې پاتې شو په دې سماع من لفظ الشيخ کې چې سماع دی لوي چې استاد لوستل کوي او شاګرد اوري نو اهل علم ویلي چې په دې کې بیا دا فرق نشته که دا استاد مخامخ خپل شاګردانو لناستي د یویني چې حدیث را لبیانې او کنه د پردین اپ لناستي حدیث بیانې خو شرط پکې دا دی چې دای د خپل استاد غ اواز پیژني چې دا فلانه استاد لګیا دی موږ له احادیث بیانې یا یو عادل ضابط دی له خبر ورکي چې دا کم اواز تاسو اورئ نو دا د فلانی شیخ دی نو اهل علم دا تفریقه نه کوي که استاد مخامخي که من وراء حجاب وي او دلیل ذکر کوي حدیث د مسلم صحیح مسلم کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم وی ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم بلال رضی الله عنه د پښمنی اذان بکول نو تاسو خوراک سکاک کوي تر دې چې د ابن ام مکتوم رضی الله عنه اذان مو واوریدو نو دا بیا د سار د پار اذان وی طلوع فجر شوه وي نو بیا تاسو خوراک سکاک بندوي نو دا حدیث صریح دی په دې کې دلالت کوي په دې باندې چې سماع من وراء حجاب سیدا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړي امت لا صحابه کرام لا چې تاسو د دې دواړو په اواز باندې اعتماد کوئ سره د دین چې د دې دواړو شخصیت چې نه هو غایب دي صرف په اواز اعتماد نو چې استاد من وراء حجاب خو اواز ته پیژني اعتماد په صحیح دی او بل دا چې ائمه صحابه کرام دا به عائشه رضی الله عنها لا نور صحابيات لراتل نو د پردې نه اپل بور لاغي حدیث بیانولو امام شعبه رحمت الله علیه چې امیر المؤمنین فی الحدیث دی او د متشددین او اهل علم نه دی نو هغه د دې قائل نه دی داغه مذهب دا دی چې سماع د راوی د خپل شیخ نه من وراء حجاب چې دی خپل استاد مخامخ ویني نه د پردې نه آپله دی نو دا سماع صحیح نه ده او ده به داسې فرمایل اذا حدثك المحدث فلم تروي وجهه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورة انسان يقول حدثنا واخبرنا کله چې تعالی محدث حدیث بیانې ته مخامخ اغوینه نه نو ته په اعتماد مکه او حدیث ته روایت کاو کې دې شي د په شکل کې شیطان راغلی او تعالی وی چې حدثنا واخبرنا امام ابن کثیر رحمت الله علیه په اختصار علوم الحديث کې وی وهذا عجيب وغريب جدا امام شعبه رحمت الله علیه دا قول ډیر ناشنا دی وګوره صحابه کرام اعتماد کړی دی په روایت د عائشه رضی الله عنها چې من وراء حجاب او نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړی کوم چې حدیث ذکر شو او دا چې څنګه ته د پردې نه اپل ممکن دي چې شیطان به په شکل راغلی وي نو